الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزنې او د تربیت طریقې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د روزنې د طریقو څخه یوه طریقه دا وه چې هغه به د مناسب فرصت لټون کوه او د هغه نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ګټه پورته کوله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د صحابه و کرامو د روزنې لپاره د غوره فرصتونو په لټون کې و هغه ته به چې هر کله کومه موقع په لاس ورتله نو هغه به یې له لاسه نه ورکوله په هغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تربیت کول تاسو ګورئ یو ځل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته څه بندیان راغلل په دوی کې یوه ښځه هم وه چې د هغې ښځې د سینو څخه شیدې روانې وي نو په دې بندیانو کې ناڅاپه یو ماشوم را څرګند شو هغې ښځې هغه ماشوم په مینه او شوق سره په خپل غیږ کې واخیست او خپلې سینې ته یې نږدې او هغه ماشوم ته شیدې ورکړې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو دا هر څه ولیدل نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم محسوسه کړه چې صحابه د دې ښځې د مینې له ولولې څخه ډیر اغیزمن شوي دي نو له دغه تاثیرناک او اغیزمن کیفیت او حالت څخه رسول الله ګټه پورته کړه او صحابه و کرامو ته وویل صحابه و کرامو ته رسول الله داسې ویلي که دې ښځې ته واک ورکړی شي نو آیا دا به خپل ماشوم اور ته وغورځوي صحابه و کرامو ټولو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ځواب کې ویل په الله قسم دا ښځه داسې نشي کولی یعنی که دې ښځې ته دا واک هم ورکړی شي نو هیڅکله به دا خپل ماشوم په اور کې ونه غورځوي نو په دې کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل دا ښځه چې پر خپل ماشوم او اولاد څومره مهربانه ده الله رب العزت له دې ډیر په خپلو بندګانو باندې څو واره مهربانه دی تاسو ګورئ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د څنګه فرصت او د څنګه موقع نه ګټه پورته کوي او صحابه کرام د الله رب العزت مهربانی او ترحم ته متوجه کوي د حدیث عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه د رسول الله نه روایت کړی په بخاري کې موجود دی عن عمر بن خطاب رضی الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب صديها تسقي إذا وجدت صبيا في الصبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرحه فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها رواه البخاري تاسو ولیدل قدرمنو اوریدونکو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مینې او محبت څخه ډکه فضا ولیده نو د الله رب العزت مینه محبت رحم او کرم د صحابه و کرامو په ذهنونو کې د کینولو لپاره له دې فرصت څخه څنګه ګټه پورته کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوال او ځواب په بڼه دا حقیقت داسې په ذهن کې کینولو چې تر قیامته پورې به څوک هیر نه کړي بلکه د هر لیدونکي او د هر پیژندونکي سره به د دې پیښې او د الله تعالی د بې کچې رحم او کرم یادونه ضرور کوله همدارنګه حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت فقال والله للدنيا اهون على الله من هذا عليكم رواه مسلم حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو کلي نه په راستنېدو د مدینې د بازار څخه تیریده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خلک هرې خوا ته راتاو شوي ول نو په کومې لاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتیریده ویلی ده چې هلته یو ویزه یو ساروی مړ دی او دوه واړه واړه غوږونه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وزه له غوږو راپورته کړه د غوږۍ ونیوله او وی له تاسو څخه څوک دې ته چمتو دي چې دا په یو درهم واخلي صحابه و کرام وویل موږ هیڅ په هیڅ بیه او په هیڅ قیمت باندې نه اخلو دا زموږ په کار نه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا تاسو دا خوښوئ چې دا تاسو ته درکړی شي صحابه و کرام ویلی د الله رسوله که دا ژوندی هم وای په دې کې د وړو غوږونو عیب و یعنې غوږونه ډیر واړه واړه دي اوس خو لا دا مړه هم ده نو موږ به دا څه کوو چې دا ځان سره اخلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل په الله قسم دا وزا چې څنګه ستاسو په نظر کې بې ارزښته ده دنیا د الله تعالی په وړاندې له دې څخه هم ډیره بې ارزښته ده تاسو ګورئ قدرمنو اوریدونکو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و کرامو سره مدینې ته داخلیږي د بیزې مړ بچی پروت دی له داسې ځای څخه خلک په ډیرې تیزی تیزی تیریږي صحابه و کرامو هم غوښتل چې له داسې ځای څخه ډیر په تیزی تیر شوي وای خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا احساسات محسوس کړل هغه له داسې کیفیت او حالت څخه او د دې فرصت څخه بشپړ ګټه پورته کړه او د دنیا بې ارزښتوب یې په داسې بڼه صحابه و کرامو په ذهن کې کیناوه چې بیا هیڅکله هم د دنیا ظاهري ښکلا او ځلا د هغوی سترګې خپل لور ته راوانړوي دا د یو روزونکي ستر مسؤلیت دی چې هغه هیڅکله هم مناسب فرصت له لاسه ورنه کړي باید مور او پلار د خپلو اولادونکو همدارنګه ښوونکی د زده کوونکو امیر د خپلو مامورینو او چارواکو د روزنې لپاره د فرصتونو په لټه کې وي فرصت ولټوي مور پلار چې اولاد ته زه څه رقمت روزن ورکم په کم وخت کې روزنه ورکم معلم و امام و خطیب دی هم متوجه چې هغه د خپلو شاګردانو ته دا د خپل مقتدیانو ته څنګه روزنه ورکړي د فرصت لټونکي دي وي نو که په ذهن کې د کمې خبرې د کینولو لپاره لږ پلمه هم په لاس ورشي نو له هغې څخه په بشپړه توګه باید ګټه پورته کړي او د خپل مسؤلیت ادا کړي تاسو ګورئ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایی ان رجلا سأل النبی صلی الله علیه وسلم عن الساعه فقال متى الساعة يا رسول الله قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی الله علیه وسلم انت مع من احببت رواه البخاری حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه یا رسول الله قیامت به کله وي نو په ظاهره خو دا یوه ساده پوښتنه وه چې د هر چا په ذهن کې دا پوښتنه را پیدا کیدای شوه چې قیامت به کله وي او په ساده بڼه هم د دې جواب کیدای شي چې بلکل خبره ختمه شوې وای د بیلګې په توګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه نښې او نښانې ویلې او هغه پوښتونکی او سوال کوونکی غلی کولو یا یې دا ویلی چې زه نه پوهیږم او غلی کینه یا یې دا ځواب ورکولو چې الله رب العزت ښه پوهیږي خو کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام ولیدل چې دې کس سره د قیامت د راتلو فکر او اندېښنه ده نو د ځواب په ځای رسول الله د هغه نه پوښتنه کوي تاسو هغه ته څه چمتوالی کړی تا خو د قیامت پوښتنه وکړه خو د قیامت لپاره د څه چمتووالی کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې پوښتنې په وسیله د هغه د فکر بڼه او انداز په یو مثبت او سم لورې سوق کړ او دا خبره د هغه په ذهن کې کینوله چې اصل مسئله دا نه ده چې قیامت کله راځي اصل مسئله دا ده چې قیامت لپاره مو څه او څومره چمتووالی کړی دی که قیامت وروسته هم راشي خو چې موږ ورته تیاری نه وي کړی نو عبس او بې ځایه دی نو که څه چمتووالی مو ورته نیولی او کړی وي نو که اوس هم راشي څه خبره نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سائل د خپلې پوښتنې سره د احتسابي کیفیت سره مخ که چې ځان سره حساب وکړه نو هغه سائل د خپل ټول ژوند ارزونه وکړه هغه له ښه غور او فکر وروسته ځواب ورکړه رسول الله ته چې د قیامت لپاره خو زه د الله او د هغه د رسول سره مینه کوم دا مې تیار کړي یعنی د آخرت لپاره چې ما کومه توښه چمتو کړې هغه د الله او د هغه د رسول سره مینه ده زه د ژوند په هره معامله کې هغه دواړه خوشحاله او راضي ساتم زما د ژوند موخه او زما د بوختیا او فعالیتونو محور او چورلیز د الله رب العزت او د هغه د رسول د رضا لاسته راوړنه ده زه غواړم چې هر وخت خپل خدای او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم راضي وساتم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبرې واورېدې نو په خوښي او خوشحالي سره ویل ته چې له چا سره مینه لرې ته به د هغه سره که ته د الله او د هغه د رسول سره مینه کوي نو د خدای او د رسول نږدېوالی او قرب په لاس درشي او سبا ته د حشر په میدان کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت در په برخه شي حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي موږ په بل شي دومره نه خوشحاله شوي لکه څرنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر خوشحاله وو چې ته به له هغه چا سره وې چې هغه سره دې مینه وي تاسو ګورئ رسول الله څنګه ځواب وایي او د څنګه فرصت نه رسول الله صلی الله علیه وسلم استفاده کوي لنډ ځواب نه ورکوي نو اوس هم که دنیا کې د چا مینه د الله او د الله رسول سره وي هغو ته به نږدې وي او که په دنیا کې مینه د مفسدینو سره وي د اسلام او د انسانیت دښمنانو سره وي الله به د هغو په صف کې حشر کوي الله دې زموږ په زړونو کې د خپل مینه او د خپل حبیب مینې ته ځای ورکړي نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته سنګر دې د اسلام څه ښکلې مدینه ده سنګر دې د اسلام